د جهاد د پاره چې الله رب العالمین تم قوانین ذکر کول چې دا تعلیمات او قوانین مجاهدین خپل کی نو د هزیمت او د شکست نه محفوظ وي نو باغ قوانینو کې سوار لسم قانون او تعلیم پر آیات مبارکه کې ذکر کیږي چې په دې سره مسلمانان او مجاهدین د هزیمت او د شکست نه بچ شي هغه دا چې د منافق منافقانو سره تاسو مشابهت مکوي په اقوالو کې هغه چې کوم خبرې کوي هغه شان خبرې تاسو مکوي چې هغه خپل مرګرو لوي کله یې زمون سره ونه میدان د جهاد کې به وجلی شوی نه او مرګ به پینې راغله او خاص کر دا غي پشان د تقدیر په مقابله کې لفظ د لو م استعمالوي چې لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کما خي تاسو له حدیث ذکر شو حدیث د صحیح مسلم رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو له څه تکلیف او مشکل ورسی نو تاسو لفظ د لو مې استعمالوي دا سم وایي چې لو اني فعلت کان کذا وکذا یره کدا سم مې کړه ونه دا سم به کمیدان لنه وو ته نو مړ شوی بنوي کدا فلانه کار مې نه وکړای نو دا تکلیف مرا لنه مې ملاو بلکې دا سم وایي چې قدر الله وما شاء فعل دا الله تقديري في سديري سچ دا الله خوښ شي نو کوي فإن لو تحت عمل الشيطان دی لو لفظ سره د شیطان هغه اعمال را کولاویږي د هغه امیدونه پیدا کیږي چې ما دې بندل په زړه کې کوم وسوسې اجوري نو دې زما په وسوسو باندې عمل کوي دې د پاره چې وګرځي الله دا خبره افسوس په زړونو دې دوی کې چې دې په زړه کې دا افسوس همیشه د پاره پروت وي چې ګوره کدی تل نه وي او په کورونو کې زمون سره پاتې شي وي په دې به مرګ نه راغلي دې وجدي شوی نه وي والله يحيي ويميت او الله ژوند کول کوي او مقول کوي ژوند او مرګ دا د الله رب العالمین په اختیار کې دي دا په دې نه دي چې میدان د جهاد لوته یا د کدي نه بار وته په سفر شو نو مرګ پراغه هغه لپاره الله نه ته مقرر کړی هر کله چې مخکې آیات کې وي چې منافقانو شهادت او موت فی سبیل الله بد غنلو دې آیات مبارکه کې اوس ترغیب ده شهادت او موت فی سبیل الله لا چې میدان د جهاد دوزي نو که شهادت در لملاو شو او که خپل خپل مرګ باندې مړ شوي دا الله د طرف نه بخنه دا مهرباني او رحمت ده په دې آیات مبارکه کې اوس د عام مرګ او د قتل ذکر دی په مخکې آیات مبارکه کې د قتل فی سبیل الله دارنګ د موت فی سبیل الله ذکر وو چې د الله په لار کې وتی تعالی شهادت ملاو شو یا په خپل مرګ مړ شوی نو په دې آیات کې اوس وایي کعام مرګ پتا سو باندې راغی او د الله په لار کې نه یوتی دغه شان یو بل سره مجنګ دی او وجل شوی او فی سبیل الله نه نو تاسو به الله له واپس کیږئ په مخکې آیات مبارکه کې قتل مخکې ذکر کو موت وروسته ذکر کو او اوس په دې آیات کې وی ولئن متم او قتلتم په خپل مرګ باندې مړ شوي یا شه یا اوجل شوي تاسو نو مخکې آیات متعلق د جهاد فی سبیل الله سره نو عموما په میدان جهاد کې شهادت او مرګ ډیر وي نو ځکه قتل مقدم کو او عمومي اوقاتو کې چې انسان په خپل وطن کې دی په خپل ځای کې دی نو عام طور باندې خپل مرګ باندې انسان مړ کیږي په هغه کې قتل او وجل نه ځکه په دې کې قتل رسو ذکر کو موت مخکې په دې آیات مبارکه کې اوس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صفات ذکر کیږي او اشاره ده پکې دی لا چې د مسلمانانو کوم امیر وی امیر د جهاد چې هغه په دې صفات باندې موصوف وي ګوره د صحابه کرامو نه یو اجتهادي خطا وشوه په میدان د احد کې رسول الله عليه الصلاه والسلام په ټول عمر کې غیله د دې ذکر هم نه کړی چې تاسو نه دا غلطي شوې ده او تاسو د وجه نه راغله مدد واپس لاړو تاسو د وجه نه مال او مسلمانانو له دومره تکلیف ملاو شو فبما رحمة من الله لنت لهم په قدیمه کې دا با سببیه ده او ما د تاکید د پاره د اهل علم ذکر کړی چې دا زائده ده قران کریم کې چې کوم الفاظ راځي او اهل علم دا غي تعبیر په زائده سره کوي نو ځنې اهل علم اغیلا لفظ مقحم وایي زائد په دې معنا باندې نه دي ضرورت نشته په معنا کې د دې تاکید موجود وي خو د اعراب په اعتبار سره د دې سمحل نه وي نو با سببیه ده او دا ما زائده ده د تاکید د پاره د رحمت هغه معنا له تقویت ورکي نو معنا دا چې دا بسبب رحمت من الله په سبب د مهرباني سره د طرف د الله نه چې الله پتا باندې مهرباني کړې ده او بعض اهل علم وایي چې ما استفهامیه د تعجب د پاره نو بیا به معنا دا شي فبأي رحمة لنت لهم فكم یو ناشنا رحمت باندې د الله د طرفنا تنرمي دوی د پاره نو دا د رسول الله عليه الصلاة والسلام هغه اوصاف ذکر کړل چې الله رب العالمین هغه نرم پیدا کړو بد زبان نو سخت زړواله نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی ته زما بندا او رسول ما تعالی متوکل نو مخه چې په الله باندې به توکل کې بر وسا او اعتماد بدی او تب بدجوینی سخ زړواله بنی ولا سخاب بالاسواق بازارونو کې بچی نه وي لکه باز خلکو اسې به سپ بازار کې چغي جوړی کړي په نس خبره باندې جنگونه او پرزونی وي د رسول الله عليه الصلاه والسلام صفات په تورات کې ذکر کېدل په هغه کې دا و چې بد زبانه مني سخت زړه واله بني په بازار کې بچغې نه وي ولا يدفع السيئه بالسيئه څوک چې ورسره بدیو کی نو د بدی بدله په بدله بدی باندې نه ورکړي بلکې څوک چې ورسره بد کوي دی به ورسره ښه کوي ولكن يعفو ويصفح وقلوبا غلفا چې الله رب العالمین په اغړندې سترګې بینا کی او لیدل پیو کی او د په ذریعہ باندې به با الله هغه کانو وګونه هغه کلاو کی حق بواوري او هغه بنځرونه به با الله رب العالمین اوس پړي هدایت به ورکوشي رڼا به پکې ولګي وشاورهم فی الامر او مشوره کو د دوی سره په کار د جهاد کې آیندم کستاسو د کافر سره قتال او جهاد وی نو د دې مسلمانانو د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مشوره کوا نو امیر له مشوره په کار د خپل مأمورین او د کشرانو سره وامرهم شورا بينهم د مسلمانانو او صاف او صفات ذکر کوي نو پاغي کې دا وی چې کار د دې په مشورې باندې په خپل منځ کې چې څه اهم کار نو پاغي کې مشوره کوي امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام با د جهاد په امور کې د خپل صحابه سره مشوره کوله لکه د بدر میدان نه چې وتو او د بدر جهاد جوړېدو صحابه سره مشوره وکړه چې د کفارو قافله را روانه ده په تجارت باندې مشتمل ده او د دې چې کومه ګټه وټه وشي هغه په خپل منځ کې دا جرګه او فیصله کړي چې دا به د مسلمانانو خلاف استعمالي نو دې قافلې پسې ورودو نه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د بدر میدان لوتل او اتفاقی تور باندې الله رب العالمین د کفارو او د مسلمانانو په منځ کې د جهاد او غزا واقع کا دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اوهد لوتل د صحابه کرام سره مشوره وکړه چې مدینه منوره کې دنه پاتې کیږو دفاعي جهاد کو کنه ورپسې بار ورزو نو د اکثر صحابه کرام رائے دا و چې بار ورزو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غي په مشوره باندې عمل وکړو او کفار په سبار د احد میدان لور وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عمره لروانو او د جنگ اراده نه و د حدیبی په مقام کې چې د مکه مکرمه سره خوا کې ده د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره سوار لسو صحابه کرام او مشرکان په دغه ځای کې دی راګیر کړ چې تاسو له اجازه نشته عمره لبنه ځای رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرام سره مشوره وکړه چې حمله په نکو اتفاقی طور باندې چې جهاد او قتال ور سره جوړ شي نو ابو بکر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مشوره ورته چې ان لم نجئ لقتال احد وانما جئنا معتمرين مونږ د عمرې د پار راغلی یو چې سره مو د جنگ اراده نشته احرامونه متړلې دي اصله مونږ نه دی وروړي نو زما مشوره دا ده چې جنگ ورسره نه کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د ابو بکر رضی الله عنه په مشوره باندې عمل وکړو منافقانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها باندې د ګناه تهمت لګولیو نو رسول الله عليه الصلاة والسلام دا غي د وجنه پریشان او خفو صحابه کرام له وی اشیروا علی معشر المسلمین فی قوم ابنوا اهلی ورموهم ویم الله ما علمت على اهلی من سوء اے مسلمانانو مال مشوره راکړي دا قوم په مقابله کې چې زما په اهل او کورنۍ باندې بدنام لګولې او زما په الله قسمی چې مال د خپل کورنۍ بارکه د ګناه څخه خیال نشته چې ګنې غیب خیانت کړی ګناه به کړی او داسې صحابي بدنام کړي چې زما په الله قسمی ما علمت عليه الا خيرا زما په هغه باندې د خیر نه علاوه بل څه خیال او ګمان نشته دارنګ رسول الله عليه الصلاه والسلام دی علي رضی الله عنه د اسامه رضی الله عنه سره مشوره وکړه چې دې خلکو زما په بیبي باندې تهمت لګولې نو کتا سره سخکاری مال مشوره راکړي چې خپل بیبي فریدم دوار صحابه کرام ورلو چې نه زموږ د خیر ګمان دی او سبد ګماني مونږ نشتا رسول الله عليه الصلاة والسلام په امور کې په کارونو د جهاد کې عام کارونو کې د صحابه کرامو سره مشورې کړې دي امام قرطبي رحمت الله عليه په تفسیر کې ذکر کړی د ابن عتیه رحمت الله عليه نه نقل کړی چې مشوره کول او شورا من قواعد الشريعه وعزائم الاحکام دا د شریعت د قواعدو نه ده او د شریعت د احکامو نه ده ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزه واجب هذا ما لا خلاف فيه د مسلمانانو یو بادشاہ دی مشر او امیر دی د دین په کارونو کې اهم کارونو کې د رعیت او د مسلمانانو سره مشورې نه کوي نو په اتفاق او اجماع د اهل علم د معذور کول واجب دي چې د خپل مشرۍ نه لږي په دې آیات مبارکه کې اوس دغه توکل ذکر کوي کوم چې په مخکې آیات کې ذکر کو چې توکل او اعتماد په الله کوا او په آیات مبارکه کې رد په شرک په تصرف چې ګوره اختیار او خوخه د بل چا نه چلیږي که الله مو مدد وکړو نو څوک در باندې زور ور کیدون کې نشتا او که الله تاسو مدد پرې خود نو بل څوک در سره مدد کولو والي نشتا